د پاچا سپکاوی وکړ الله به یې ذلیل کړي تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته، ویاند، حامد مجاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د غزني په ګیلان، شلګر او قره باغ کې د بېلابېلو بریدونو له امله دښمن ته درانه زیانونه اوښتي دي. د هلمند په لښکرګاه، کجکي، ناوه او نادعلي کې مجاهدینو پر دښمن پرېکنده بریدونه ترسره کړي دي. د لوګر په مرکز کې مجاهدینو دوه عرادې زغروال ټانګونه ویجاړ کړي دي. همداراز په څرخ ولسوالۍ کې پر یوه پوسته د برید له امله پنځه تنه عسکر وژل شوي دي او د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې یوه مهمه پوسته فتح شوې، درې تنه مزدور عسکر وژل شوي، درې ژوبل دي او څلور نور یې ژوندي نیول شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د غزني ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې مجاهدینو درې امنیتي پوستې فتح کړې، یو ټانګ یې ویجاړ کړی، نولس تنه عسکر او اربکیان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان دي. د همدې ولایت په شیلګر کې دوه ټانګونه ویجاړ شول، اوولسو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته او په قره باغ ولسوالۍ کې بیا پر یوه پوسته د برید له امله نهه تنه اربکیان مړه او ټپیان دي. په غزني کې د وروستیو بریاوو په اړه زموږ همکار اسد افغان یو راپور چمتو کړی، اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوو. محترم حقاني مولوي صاحب که دا معلومات راکړئ بیګه شپه موږ په غزني کې د ډیرو فتوحاتو شاهد و دلته د جغتو او د دیک ولسوالۍ مرکزونه ونیول سو نو که تاسو اوریدونکو ته مختصر معلومات ورکړئ بسم الله الرحمن الرحیم محترم افغان صاحب لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې تېره شپه د غزني ولایت مربوط ولسوالیو باندې مجاهدینو عملیات وکړ نو جریان داسې و چې تېره شپه مجاهدینو د دیک ولسوالۍ او د جغتوب ولسوالۍ باندې د شپې په دوه بجې باندې تعرضي عملیات پیل کړل د عملیاتو په نتیجه کې جغتوب ولسوالۍ مکمله فتحه شوه او پکې مېشت یو دېرش انفسار په شمول د قومندان د امنیې باندې دی مرژوبله لري چې په دې کې مړي او زخمیان هم شته امانه مړي او زخمیان دواړه لري مجاهدین الحمدلله کومه ضایع او تلفات نه لري او د دوی څخه مجاهدینو هغه د دوی اسلحې ثقیله او خفیفه اسلحې په شمول د یو شوبلې باندې دا مجاهدینو له ځانه سره اوجه کړي دي او هغه یې راوړي دي او د ديک ولسوالۍ باندې هم مجاهدينو تېره شپه تعرضي عمليات وکړ، خوشبختانه چې عمليات ډېر په کوم پلان باندې چې جوړ شوي وو، په دقيق پلان باندې تر سره شول او په نتيجه کې د ديک د ولسوالۍ لپاره د حکومت اجر حکومت قومندان د امنيه چې د پيزان په نامه باندې د پيز په نامه باندې وو چې دا تقريبا دا اتلس کاله په دې ولسوالۍ کې قومندان د امنيه وو، په وحشت سره مشهور سړی وو دا هغه څوک وو چی د امریکایانو خاص سړی وو او په دیک ولسوالی کی یی د اربکیانو دپاره لار هواره کړه او وحشت یی جوړ کړو ډیری ساحی تر کنترول لاندی راوستې نو په دی عملیاتو کی د دیک د ولسوالی په عملیاتو کی دغه د فیض په نامه وو چی قومندان د امنیه وو دده معاون د قدرت په نامه باندی او بل د ارغوان په نامه داسی یو څه نوم وو دوه نامه یو قومندان ده او یو د قومندان خیالي په نامه باندې دا ټول په دغو عملیاتو کې ختم شوي دي نو تقریبا په دې یک کې د دښمن تلفات پنځلس کسان دي او زخمیان یې تر شلو هم زیاتېږي نو دا د تېرې شپې جریان او د تېرې شپې په عملیاتو کې د مرکز مربوط د سپندې په کلي کې مجاهدینو د دښمن یوه پوسته فتح کړه چې د دغه پوسته کې خوش وختانه د دښمن یو قوي مرکز هغه هم له منځه ولاړ او په هغه قوه باندې چې د غزني له طرفه راتلو په هغو باندې برید وسو په هغو قوه کې د دوی د چټک غبرګون یا د چټک غبرګون د قطعې مسؤل د برکت په نامه باندې هغه پکې ختم سو او نور زیات کسان د دوی دلته ختم سو مننه حقانی صاحب کدار تو وایس د دیا کولو سوالې مربوط د ربات کلی ساحه سي تقریبا اول د امریکایانو بیا تر وسه پورې د دې په کنټرول کې و موږ دلته شاهد دي چې دا منطقه مونیول سو کبه دې منطقه په باره کې معلومات راکړي اوه افغان صاحب رښتیا تقریبا نن ماجیګر څلور بجې باندې د رباط کلی چې تقریبا څلور زره دوه سوه کوره ده دا ساحه تقریبا له د امریکایانو له پیله د امریکایانو د اشغال له پیله ته د حکومت کسان کې اوسېدو، پولیس، محلي پولیس یا اربکیان دا کسان کې اوسېدو چې دا ټول دې فیض خپل کسان وو او فیض هم د دغو کلي دی، د رباط د کلي ده، نو د ده په ختمېدا سره چې دی ختم شو، نور دښمن هلته روب پرې ګډ شو او دښمن خپل مورال وبایلل، نو تېر مازدیګر دا نن مازدیګر دښمن له هغه ځای نه پښې سپکې کړې. او دغه ساحه چې څلور زره دوه سوه کوره ده دا مجاهدینو ته مکمله خالي شوه نو د دغه کلي په تخلیه سره مجاهدین اوس کولای شي له زنه خان سره تګ و راتګ ازاد وکړي د زنه خان او د د دیک ولسوالۍ سره وصل شوې مجاهدین په ازاده فضا کې تګ و راتګ کولای شي او د لې په نورو ساحو کې د دیک په ولسوالۍ باندې او نور د لې د دیک ولسوالۍ مربوط چې کوم پوسې دي په هغو باندې کارونه کولای شي نو اوس بېرحاله مجاهدین هلته قرار لري د رباط په کلي کې محترم حقانی صاحب داسې په تیرو دوه درې شپو کې مجاهدینو نور فتوحات هم لرل د غزنی مرکز مربوط چې د زنخان خواته سیر مو پوسټې وي تر مرکز پورې تلل دي کدي دغه پوسټو باره کې معلومات راکړي چې دا څومره پوسټې دي او اوس د مجاهدینو خط غزنی ښار ته څومره نږدې ده او مجاهدین چیرته میشت دي او دلته تقریبا د زنه خان ولسوالۍ خو تقریبا څو کاله مخکې د دښمن له ولکې ووته، د مجاهدینو تر کلک برید لاندې وه، بیا دښمن هغه خپله په نامه ولسوالۍ دا را انتقال کړه، د مرکز مربوط ساحې ته، د روضې ساحې ته له روضې سره پرته وه، بیا په هغو باندې ډېر تېز عملیات وشول، بیا یې له هوجه را نقل کړه د سرک غاړې ته، تقریبا د کابل او د کندهار لویه لار چې کومه په غزني کې تېره شوې د دغې لارې ته څېرمه دلته یې پوستې او ولسوالۍ جوړه کړه، بیا له هغه ځای نه هم را انتقال شو، تقریباً د روضې کلي ته راورسېدو، نو پنځه ورځې مخکې د دوی دغو پوستو باندې تعرض وشو، په هغه پوستې فتحه شوې، هغه ناهي مو مجاهدینو ځینې راوړو، دوه ټانګانې ځینې غنیمت راوړو، نور ثقیله او خفیفه اسلحې ځینې راوړې، نو وروسته. دوه ورځې وروسته دښمن مورال بایللي دښمن هغه ساحه هم پرېښوده نو اوس مجاهدین تقریبا د روضې کلي ته چې د غزني مربوط په یو کیلومتري کې پرته ساحه ده او پروت کلی ده او ډېر بانفوذه ساحه هم ده نو هلته مجاهدین اوس تګ راتګ کولای شي د روضې کلي ته داخلېدای شي او ښه په اطمینان باندې خپل عملیات کولای شي مننه حقانی صاحب داسې د الیمار سټوډیو په همکاري باندې تاسو د مجاهدینو سره په اوله کرخه کې وجود لري او موږ تم لډیرو مصروفیات سره وخت راکو ډیره مننه او د هلمند په لشکرګاه کې مجاهدینو یو پوسته فتح کړې پنځه تنه پولیس مړه او ټپیان دي او ګڼ شمېر مهمات د مجاهدینو لاسته لوېدلي دي د الخندق عملیاتو په ترڅ کې وړمه شپه د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه اړوند د سره ګودر په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر یوه پوسته مجاهدینو وسله وال برید وکړ. د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه او پکې مېشت پنځه تنه پولیس مړه او ټپیان شول او پاتې نور یې په تېښته ولاړل. په پوسته کې له دښمن څخه یو خفیف ماشیندار او ګڼ نور مهمات مجاهدینو په غنیمت نیولي دي. د همدې ولایت د کجکي ولسوالۍ اړوند د ترو اوبو په سیمه کې بیا سهار لس بجې پر هغو مزدورو پولیسو چې په ګڼ شمېر کې یو ځای سره ولاړ وو د یو تکتیکي ماین په مټ قوي چاودنه وسوه. چاودنې پنځه تنه عسکر ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. له هلمند څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې مازدیګر پنځه بجې د ناوې ولسوالۍ د خسراباد په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر رینجر موټر د یو کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره سو. دغه راز اته تنه عسکر ووژل شول چې د څلورو تنو جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې دي، یو شمېر نور ټپیان دي او پاتې نور یې بیا په تېښته تللي دي. په یاده پوسته کې له دښمن څخه درې میله پیکا ماشیندار، یوه قبضه راکټ، دوه میله ټوپکونه او په زیاته اندازه مهمات مجاهدینو په غنیمت ونیول. د لوګر ولایت مجاهدین وايي چې تېره شپه د دې ولایت د مرکز اړوند د شلوک په سیمه کې د ځانګړې قطعې عسکرو پر ټانګونو د ځای پر ځای شوې ماینونو په مټ چاودنې کړې دي. معلومات ښيي، په یادو چاودنو کې دوه ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ شول. دغه راز د نوموړې قطعې عسکرو ته مرګ ژوبله هم واوښته، خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده شوې. له لوګر څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې تېره شپه یوه بجه د څرخ ولسوالۍ د پستې جک په سیمه کې د مزدور عسکرو پر پوسته مجاهدینو برید وکړ. معلومات ښيي په برید کې پنځه تنه عسکر وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. او د ننګرهار ولایت د خوګیاڼو، غني خیلو، سپین غر او حصارک ولسوالیو اووه تنه عسکر مجاهدینو ته تسلیم شول. خبر وايي، یاد کسان د حقایقو په درک کولو او د دعوت و ارشاد د مسؤلینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له ناولو لیکو راجلا او له مجاهدینو سره یو ځای سول. په تسلیم سویو کي غازي ګل د پیر ګل زوی، تاج محمد د محمد اجان زوی، نبي الله د داد الله زوی، محمد نعیم د لال ګل زوی، اختر د میر اختر زوی، شعیب د افسر زوی او عالم زیب د نادر زوی شامل دي. له همدې ولایت څخه یو بل خبر وایي چې تېره ورځ ماپښین دوه بجې د سرخرود ولسوالۍ اړوند د ناصر اغا په سیمه کې پر مزدورو پولیسو چې پلي روان وو د مجاهدینو له لوري د ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه. په چاودنه کې دوه تنه پولیس ووژل سول. دغه راز نژدې لس دقیقې وروسته په یاده سیمه کې د مزدورو پولیسو پر یو رینجر موټر د مجاهدینو له لوري د یوه ځای پر ځای سوي مین په وسیله چاودنه وسوه چې له امله د دښمن رینجر ویجاړ سو، څلور تنه پولیس پکې ووژل سول. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ اړوند د یعقوبې په سیمه کې بېګاه شپه د مزدور دښمن په پوسته وسله وال برید ترسره شو. د برید په مهال په پوسته کې درې تنه عسکر ژوبل شوي دي. همداراز پر هغو مزدورو عسکرو د ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وشوه چې سیمې ته د کومک په موخه را روان وو. د چاودنې له امله د دښمن یو ټانک په بشپړه توګه ویجاړ شو او پکې سپاره څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول خو یو تن مجاهد هم ټپي شوی دی. د بادغس ولایت مجاهدین وايي چې د قادس ولسوالۍ کې بېګاه شپه یوه نیمه بجه د الخندق عملیاتو په ترڅ کې د غرچغې او تنګې تر مابین د مزدور دښمن پر یوه مهمه امنیتي پوسته چاپه ووهله. د چاپې په مهال له مزدور دښمن سره نښته رامنځته شوه چې په پایله کې یې یاده پوسته په بشپړه توګه فتح شوه، په کې مېشت درې تنه مزدور عسکر ووژل شول، درې ټپیان شول او څلور نور یې ژوندي ونیول شول. همداراز له دښمن څخه یو ثقیل، شپږ کلاشینکوفونه، یوه مخابره او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې تېره ورځ ماپښین څلور بجې د عرب مزاري په سیمه کې د مزدورو عسکرو پر ټانک د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وشوه. معلومات ښيي، په دې چاودنه کې ټانک په بشپړه توګه ویجاړ شو او عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د میدان وردګ ولایت په جلریز کې تېره ورځ مازدیګر څلور بجې د فیضو کلا په سیمه کې د مزدور عسکرو پر ټانک د مجاهدینو له لوري د یوه ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وشوه چې له امله یې ټانک په بشپړه توګه ویجاړ شو او عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده شوې. او پرون غرمه د الخندق عملیاتو په ترڅ کې د قندهار ولایت د دامان ولسوالۍ اړوند د ارغستان پله په سیمه کې د حاجي دین محمد د پمپ شاته مجاهدینو یو تکتیکي مین ځای پر ځای کړ کله چې مزدور دښمن خبر شو نو د یوې پوستې قومندان عبدالله او د دوهمې پوستې قومندان ګران له خپلو ساتونکو سره ورته راغلل. د دښمن په رارسېدو سره مجاهدینو مین ته چاودنه ورکړه چې په پایله کې یې قومندان عبدالله له خپل یوه ساتونکي سره ووژل شو او قومندان ګران له خپل ساتونکي سره ټپي شو. د خبرونو پای د شریعت ږغ راډیو. د خپلو ځواکونو عمومي قومندان بدل کړي د جنرال نیکولسن پر ځای به په عراق او افغانستان کې جنګېدلی جنرال اسکاټ میلر وټاکي چې دا به د ټرمپ لومړنی او د اوولس کلن اشغال نه هم جنرال وي چې بدلوي را بدلوي یې حقیقت دا دی چې یرغلګرو د خپلې بریا په لټه کې نه یوازې د قومندانانو د ادلون بدلون تجربې ترسره کړي بلکې د اشغال له پیله تر اوسه یې ګڼې ستراتیژۍ او تاکتیکونه هم ورسره بدل کړي خو د بریا څرک یې له اوولس کاله بې دریغه مصارفو او غورځو پرځو وروسته بیا هم نه دی تر سترګو شوی تر دې وړاندې یې مایک کریسټل جان آلن ډیویډ پیټریاس نیکولسن او داسې نور ټول قومندانان راولېږل خو هر یو له شرمندګۍ پرته هیڅ له ځان سره یو نه وړل البته تباهي او قتل عام یې افغانانو ته په تحفه کې ورکړل امریکایي رسنۍ د نوي جنرال د رالیږلو خبر په داسې وخت کې ورکوي چې د امریکا د پوځ قومندانۍ تازه تازه ویلي چې د روان 2013 میلادي کال په تیره اپریل میاشت کې یې په افغانستان کې 1552 بمونه غورځولي چې د بل هر وخت په پرتله پنځه ځله لوړ ریکارډ بلل کیږي پنتاګون وایي د مارچ په میاشت کې دا شمیره 223 وه او د تیر کال په اپریل کې سل وه خو له دې سره سره د ازادۍ د لارې مجاهدین کولای شي چې تنها په همدې یاد میاشت کې د فراه ولایت په شمول د هیواد په مختلفو ولایاتو کې یولس ولسوالۍ په ټولیزه توګه د یرغلګرو د مزدور رژیم له وجود څخه آزادې کړي په سلګونو عسکر یې ورووژني د زرګونو په شمیر کې جنگي وسایل او وسایط په غنیمت ترلاسه کړي نوی جنرال اسکاټ میلر په داسې حال کې رالیږل کیږي چې افغان ولس د استعمار ټولې ستراتیژۍ یو په بل پسې ناکامې کړې دي ښایي دا جنرال هم د جګړې زاړه او ناکام تجربه شوي میتودونه وکاروي خو زموږ پوخ باور او ایمان دی چې د نورو اسلافو په څیر به له شرمندګۍ پرته هیڅ هم ترلاسه نه کړي نه به د امریکا دا مخ پر ځوړ سیاسي اقتصادي وضعیت او نړیوال حیثیت ته کومه ګټه ورسوي بلکې له موجوده حالت نه به نور هم د بدتر حالت سره مخ کیږي ان شاء الله تعالی د نوي جنرال اسکاټ میلر هوښیاري به دا وي چې د ځمکنیو حقایقو په رڼا کې په ډاګه او یا په پټه د شکست اعلان وکړي او زموږ له هیواده د خپلو پوځونو د وتلو پریکړه وکړي روژه د برکت او ثوابونو میاشت د شریعت غږ رادیو د دینی خبرونو اداره وړاندې کوي د روژه مات په وخت ډېر داسې کارونه، اعمال او اذکار دي چې موږ ترې غافل یو او له لویو ثوابونو څخه بې برخې شوي یو، نو د روژې د ماتولو په وخت کې باید روژتي څه وکړي؟ متاسفانه موږ خلک د روژې د ماتولو په وخت کې ټول پام د خوراک په لور اړوو او په دغه مبارک وخت کې ډېره لویه موقع له لاسه ورکوو چې داسې باید ونه کړو ځکه معلومه نه ده چې بیا به زموږ په ژوند کې دا مبارکه میاشت راشي او کنه نو د روژه نو د روژې د ماتولو په وخت کې که دغه کارونه وکړو چې وروسته به ذکر شي نو ان شاء الله په دې مبارکه میاشت کې به مو د خیر په کارو کې ونډه د پام وړ وي په حدیث شریف کې راغلي دي د روژاتي لپاره دوه خوشحالۍ دي یوه د روژه مات په وخت کې او بله د خپل رب سره د ملاقات په وخت کې د روژې د ماتولو د وخت خوشحالي خو مو په برخه کېږي، د هغې بلې خوشحالۍ لپاره باید داسې هڅه وکړو چې داسې روژه ونیسو چې د هغې بلې خوشحالۍ هم مستحق شو. دوهم، د روژې د ماتولو په وخت کې دعا نه ردېږي، یعنې هرو مرو قبلېږي، نو په دې وخت کې ډېرې دعاګانې کول په کار دي، خو له بده مرغه چې موږ اکثره خلک په دې وخت کې هم له خبرو نه وزګارېږو او بیا که وزګار شو نو یوازې مو توجه د خوراک په لور وي، په انتظار یو په دې وخت کې هم راته دعا کول ګران معلومیږي په حدیث شریف کې راغلي دي د دریو کسانو دعا نه ردیږي یو د روژاتي دعا د روژې د ماتولو په وخت کې د عادل باچا دعا او د مظلوم دعا چې هغه الله پاک تر وریځو پورته کوي د اسمان دروازې ورته خلاصوي او الله پاک فرمایي زما دې په خپل عزت قسم وي چې زه به هرومرو ستا مرسته کوم که څه هم د مصلحت له کبله وروسته شي، نو دغه وختونه نه دي ضایع کول پکار او په دعاګانو کې پوره برخه اخیستل پکار دي. یوه خبره چې یادول یې پایده منه راته ښکاري، هغه دا چې په دعا کې لاسونه پورته کول د دعا له آدابو څخه دي، که څوک لاس پورته نه کړي، نو هم دعا کېږي. د روژې د ماتولو په وخت کې ځینې کسان له دې امله دعا نه کوي چې فکر کوي چې خلک به راته رياکار ووايي، نو له دې تهمت څخه د ځان ژغورنې له امله دعاوې نه شي کولی چې دا د تعصب ځای دی، نو د دې لپاره اسان علاج دا دی چې د لاس له پورته کولو پرته دې دعاوې وغواړي. درېيم، د روژې د ماتولو په وخت کې هغه دعاګانې لوستل کومې به چې رسول الله صلی الله عليه وسلم لوستلې، له هغو دعاګانو څخه دوه يې دلته ذکر کوو، الحمد لله الذي اعانني فصمت ورزقني فافطرت ترجمه، ټول د کمال صفات د هغه الله لپاره خاص دي چي زما مرسته يې وکړه نو ما روژه ونيوله او ما ته يې روزي راکړه نو رنژه مي ماته کړه بله دعا دا ده، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالی ترجمه، تنده ولاړه، رګونه لانده شول او ان شاء الله تعالی اجر ثابت شو. بله دعا دا ده، اللهم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا الله ستا لپاره مې روژه ونیوله او ستا په روزي مې ماته کړه. څلورم، د ډوډۍ د خوړلو ځانګړي آداب شته، لکه په راسته لاس خوراک کول، بسم الله د خوراک په پیل کې لوستل او داسې نور، د هغو آدابو په دې مبارکه میاشت کې په ځانګړې توګه مراعت کول پکار دي. پنځم، په دې وخت کې د الله پاک شکر ادا کول چې هغه موږ ته هدایت راکړی، د اسلام مبارک دین یې را په برخه کړی، د روژې او نورو عباداتو توفیق یې راکړی او د روژې د ماتولو لپاره یې روزي راکړې ده. شپږم، د روژې د ماتولو په وخت کې دا هڅه کول چې یوه روژه نونکي ته د روژې د ماتولو لپاره څه ورکړو، ځکه دا هم یو ډیر مهم عمل دی تر دې چې د هغه د ثواب په اندازه الله پاک تا ته هم ستا د خوراک د ورکولو له کبله درکوي او دا ثواب د یوې خورما په ورکولو او یا د یوه ګیلاس اوبو په ورکولو سره هم حاصلیږي نو په دې کې پوره کوشش کول پکار دي اووم، په دې میاشت کې ډېرې صدقې کول پکار دي او باید د روژې د ماتولو په وخت کې د هغو بې وزلو او غریبانو حالت له پامه ونه غورځوو چې د خوراک لپاره په کور کې څه نه لري. د روژې د ماتولو په وخت کې د ځان او نورو مسلمانانو لپاره له الله پاک څخه د مغفرت او بخښنې دعا کول پکار دي. د اسلام د ستر لارښود جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو حالت هم باید په پام کې ونیسو چې پر هغوی به څو څو شپې د لوږې په حالت کې تیریدلې تر دې چې د لوږې له امله به یې ډبرې په نسونو پورې تړلې وې. باید له ډیر خوراکه ډډه وکړو، نه باید د روژې د ماتولو په وخت کې ډیر خوراک وکړو او نه هم د پیشلمي په وخت کې ځکه د روژې د نیولو یو حکمت او غرض دا دی چې مالدار خلک د وږو له حالته خبر شي، د هغوی د لوږې او د تکلیف احساس دوی ته پیدا شي، که خوراک ډېر وکړل شي چې په روژه کې وږی نه شي نو بیا د روژې دغه ستر مقصد انسان ته په لاس نه ورځي. د روژې په ماتولو کې بیړه کول، په حدیث شریف کې راغلي دي، زما امت به تر هغه پر خیر باندې وي تر څو چې دوی پیشلمی ځنډوي او روژه مات په تلوار سره کوي، یعنې دا تقوا او پرهیزګاري نه ده چې څوک روژه په اول وخت کې نه ماتوي بلکې دا ګناه او بدعت دی روژه باید په خورما باندې ماته کړل شي ځکه دا سنت طریقه ده او په دې کې روغتیايي لویې ګټې هم شته که خورما نه وه نو بیا دې په اوبو سره ماته کړل شي لکه څنګه چې په حدیث شریف کې راغلي دي د روژې د ماتولو لپاره د حلالې روزۍ هڅه کول د روژې د ماتولو په وخت کې باید خپل هغه مؤمنان او مجاهدین وروڼه هم له یاده ونه باسو چې د ډول ډول کړاوونو سره لاس او ګریوان دي، په ځانګړي توګه زموږ په جګړه ځپلي هیواد افغانستان کې، هغوی ته باید دعاوې وکړو او څه ډول مرسته مو چې ورسره په وس پوره وي هغه باید ترې ونه سپموو. الله تعالی دې موږ ته پر دغو خبرو او نبوي لارښوونو د عمل توفیق رانصیب کړي. محترمو اوریدونکو یوه ډیره مهمه مسله چی موږ اکثر خلک تری غافل یو هغه د هغو میرمنو او زموږ او ستاسو د خویندو او د کور د نورو ښځینوو په ارتباط ده. په روژه مبارکه کی په یو شمیر کورنیو کی ښځی د زیاتو کارونو او خدمت له امله ډیری ستړی وی د روژه مات او پیشلمي د خوراک د تیارولو او د خپلو بچو د خدمت له امله په روژه کې له نور عبادت لکه نوافل او تلاوت کولو څخه محرومې وي. د زیاتو بوختیاو له امله د نفلو ادا او د تلاوت کولو ته وخت نشي پیدا کولای. د تاسف ځای دا دی چې د کورونو میرمنې له دومره ستړیا سره سره بیا هم د غوسې مورد ګرځي. که د روژه مات یا پیشلمي انتظام لږ وځنډیږي او یا خواړه لږ بې ترتیبه وي، د کور نارینه چې هر څه ورته په تیار راځي، په دې معمولي ځنډ خپلو میرمنو ته سخت په غوسه کیږي او ډیر نامناسب الفاظ ورته استعمالوي، داسې کول نه دي په کار، دا عادت یو ډیر نازیبا عمل دی او د میرمنو په حق کې ظلم دی. باید ووایو هغه میرمنې چې په روژه مبارکه کې د خپل کور خدمت کوي، ځان ستړی کوي، د هر نیک عمل او هر عمل په بدل کې الله تعالی د اویاوو نیکو عملونو ثواب ورکوي، د پخلي په کولو، د چایه په تیارولو چې یې هر څو دقیقې وتلې وي د هرې دقیقې په مقابل کې الله تعالی تر اویاوو زیات د نیکو عملونو اجر ورکوي. له هغه دېګه چې ښځې پوخ کړی وي، هر څومره خلک چې ترې ډوډۍ وخوري، د هغو ټولو کسانو د روژې ثواب الله تعالی دې ښځې ته هم ورکوي. درنو او معززو اورېدونکو! الله تعالی دې موږ ته توفیق را نصیب کړي چې په روژه مبارکه کې د کور له ټولو غړو سره په ځانګړې توګه له ښځو سره نېک چلند وکړو او د هغوی د خدمت قدرداني وکړو.